ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق بابا سادی چې د خپل اولاد تربیته کړو و یو کس د نوم اوریدل او چې زم د بابا سادی بنگلا به ګورم د چمنونه به ګورم چې کله لاړو چرته ده یا پلانې باندې کې کله چرته لاړو چانه تاسو کو بابا سادی زه کم یو ده چا ورته جونګړه و خودلا واره وټه کاو یو ماشوم راوت لره پینځو کالو ورته ستا باجان چرته تله یا خو چرته تله بچي یو جواب نشي ویلې ولې نشم ویلې نن دا اتل سکال سپندر وای خو د دنیا د حال خبر ده وای زما با جان ته ضرورت نشته مان وورا خطا کله کله د خطا نه د ګنا نه تعبیر په خطا کیږي ولا تقربوا الزنا الله یمنز دې کېږي زنا ته زنا حرامانو دوايي د زنا حرام الله کول خلا در کنار فعل خلا در کنار د دې نزدېکت هم حرام دی ولا تقرب الزنا امن نزدېکېږي نه شایسته حرکت ته یقینا دا د بے حیا کار زیاته په قتل کې سره چې د خپل قاتل نه بغیر به بل نه وجني د یو په زبانه بعد ونه وجني او چې کله قتل وکانو مسلمانه کوي مخبر لنه شو کوي پوز بور لنه پرې کوي انه کان منصورا یقینا د سره به مدد کې دی شي ولا تقربوا مال اليتيم منځ دې کې مال د یتیم ته مگر په طریقه چا خيسته ده حتا یبلغ اشده تر دې چې ورسې خپل ځواني ته واوفو بالعهد پرواله کوي په لوز باندې ان العهد کان مسؤولا یقینا وعده چې دا د په واره کې به تپوس کې دی شي واوفو الکیلا پر اور کوي پیمانه کله چې پیمانه کوي تاسو وزنو بالقسطاس المستقیم او تول کوي په تل برابر د انسان د دروغ د پاره دا کافی ده چې سواوري اوغه پسې شي ولا تقف ما ليس لك به علم چا په باره کې تا واورې د نو سوچ بکې اندادون منور پسې کې مسلمان پسې ولا تمشي في الارض مرحا مزا پزمکه باندې په تکبر مرحا په تکبر باندې اي غره کړی تاسو رب تاسو په ځامن باندې او نیول دی الله د ملائکو نه ځان لونه انکم لتقولون یقینا تاسو وای وینا لویا او پتا کې سره بیان کړ دې موږ په دې قران کې لیذکروا دې لپاره چې فند او نصیحت قبول کې او نزیات دې ولرا مگر نفرت قل لو کان معه الہتون تو کوي د الله سره نور الہ شنه شکوله نو کایو الہ د بل خبره منل خو الہ نشکنه او کغله کېده جو بیا بیا مې الہ نشو نور خامخابا جنگ وې خو جنگ به د الہانو جنگ وې پته نه لګي خدای ته علم دی چې د ازمکه به یو بل را بغولې کس چل اذا لبتغوا الى ذل عرش سبیلا دیو بل ټولې وې خاوند عرش تلار د جنگ ظاهر کې ښکاری نه خو نور پردشته وجعلنا على قلوبهم او ګرځول دې موږ د دې پړونو باندې پردې دا چې پوي شي په قران باندې او د دې په وګونو کې درنواله او کله چې تیات کې خبر رب لره په قران کې یکیو او په طرز قرآنی یاد کې والله والا ادبارهم نفورا ګرځ دیو په خپل شاګانو نفرت کوونکی نحنو عالم بما يستمعون به الله دې ورونو وحدانیت د رب چې چا سره نه او د الله وحدانیت چې چا زړه ته لذت نه ملاوي د دې په خپل ایمان وېریږي ګوره بس یوم یدعوکم پاورز با چې بلی تاسو لرا ال القیامه قیامت تا مراد دینا شپېلې وهل دي د پاره د باس بعد الموت نو چې کله شپېلې واله شي فتستجیبون بحمده پس قبول والے با کوي تاسو سره د حمد الله نه ابن جرير وای دی بد قبرونو نه وزي ويقوم هم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه زبور داوود علیہ السلام ته اشاره دی ته دا چې فضیلت د داوود علیہ السلام هغه خو الله حکومت امر کړو خو د حکومت تذکرہ نه کوي او ما داوود له سور کړو کتاب معلومه ده چې حکومتونه بسې چون چتره سنجری رخ بختم سیاه باد امون نه دې ګرځولې خوب ستا هغه خوب دین خلکو اشتباه کړل چې شبه معراج هغه په خوب کې شوی ورته رؤیا کله کله یقظت ته مل شي چې په یخه سړی څه شی ویني نو مانه به تاسو د څه کوي وما جعلنا الرؤیا ام ندی ګرځولې الرؤیا لدلستا اغلیدل اریناکا چې تا ته مو خو دلی اے مولی سے ویسے کې حرم دلاړم خوب لیدونو بس لکه سړی چې خوب ویني دا مطلب نه دی چې د په خوب کې تللی دی وما جعلنا الرؤيا مونږ نه دې ګرځولې ستا اغلیدل اغلیدل چې مونږ ته ته خودلې مگر فتنه د پاره د خلکو چې خلکو یې په یوش پکې څنګه د جنت سیل د دوزخ سیل اسمانونو نه براتلل سدرۃ المنتهى تتلل لا مکان تتلل الا فتنه للناس ځکه کافرانو مکی والو اعتراض په نبی وکړو اے محبوبا ته چې وای زه چرته تلم ما بیت المقدس ته لاړم بر لاړم بیت المقدس محراب څنګه وو او دا تیری مخ کې دا دا قریش مکه دا تلو تجارت د پاره نو دا بیت الله کې څو څو او بیت المقدس کې به شپې وي نبی علیہ السلام وايي په ما سره عجیب غم راغی چې خدای خو زه خلاړم اسی یو مسله خو نه وراته الته انبیاء ولا امامت کوله او بیا کسی قطاری او بیا سیده ترې بره اوس ما څنګه سوچ کړه رب ذوالجلال صحیح حدیث دی محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ته بیت المقدس مخامخ راوستو کم شي تپوس وکاو مخامخ پیغمبر خدا بس ایت افکارې ده کنه بیت المقدس ته څنګه لاړې د بیت المقدس تپوس ته وکا ابو جهل صدیق اکبر مخه لورغه چرته تر صدیق خبره ستا یار خنن څه نورې ټپې وای وېسا وای چې زبر اسمانونو ته تلم و صدیق دا به مر سره منی ته دا څه بای دا خبره ده مونږ وای چې جبرئیل علی السلام هر ورځ کته راځي یو ورځ دې دې لاړ شي کنه وګورئ نیل الاوتار سلام صفحه تمجیل کې انس ابن مالک او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د محبوب عالم نه نقل کړي قال صوتان ملعونان دو آوازونه دي لعنتی آوازونه دي په دنیا او آخرت مزمارون عند النغمه یا زما ربا باستا انبیاء تا خو انبیاء ولېګل وانزلتا کتبن کتب کتابونه دې نازل کړه فما قرآنی نو زما قرآن بسی قال الشاعر ویل شعرونه بستا قرآنی قال فما کتابه زما کتاب بسی قال الوشم زنانه چې خالونه لګی دا ستا کتاب شو واستفزز من استطاعت منهم بصوتك فخبل واز باندې او وزغلا پدیو باندې پر شا سواران او خپل پیدل خلق پته ولګی دا چې ابلیس شا سواران همسته او پیدل همسته وشارکهم فی الاموال والاولاد شریک شه د دې سره په مال او په اولاد مال کې شریک شه بحیرا او صاحبہ وسیله حامه جوړ کړو په اولاد کې شریک شه د لپاره چې ولټوي د فضل د الله نه یقینا د الله دې پتا سبانه مهربان اوس یو کرتب د شیطان کله چې ورسي تاسو ته تکلیف په دریاب کې ورشي تاسو نه هغه څوک چې تاسو بلل الا ایا مگر صرف د قیو الله ته چغه وه په دریاب کې وعد اسمانونو ربا تشرامدت ابن کثیر واقع ده کرم رضی الله تعالی عنہ چې د ابو جهل بچی دی نه واقع ذکر کړ دا وې دریا ترغه استختی هوا مخالف را لاله خلکو چې کړه وادا اسمان ربا تشرا مدد دورته غلات او منات او ذات شو اے چپ شمړه اکرم رضی الله تعالی عنہ دماغ الله پدې چیر رورا خنو په دریاب کې ما یو الله خلاصوي نو ولې پوچو با هغه یو الله ما نش خلاصولې وې قسم په الله کړه دې مصیبت را الله زو واپس بوت لما زو اسلام راوړم ماشاء الله اسلام راوړ بیا هغه اکرمو هغه اکرمو چې بیا شپېته کسان دي او خالد ابن ولید عمر سره دی 160 کسان دي او د شپږ لاکا یا د شپږ زره کسانو مقابله کوي دا را اکرمه بیا الله الله دې کنه دا سترګې په دې ځای کې سونه په دې وخت کاري مناسب مناسب مناسب یا په سلوري روان وي الله قربان شمره واستانه خپل قربادان دې پیشا کړې وي سونه بد وخت کاري دې نه یو الله دې چارپای په خپل باندې خوراک کوي ماشاء الله الله تعالی لاس ور کړی دی په لاس باندې ښکتا دی نو باندې سړی ډنګري لمنه چارپای په خپل باندې ماتي او چارپای په خپل باندې دا لمنه ځان تر نږدې کوي او په خپل باندې دا لمنه وسي حضرت انسان بد سي نه حضرت انسان بس کوي د الله لا سونه ور کړی اده په لا سونه باندې نوړی راو او شو کوي بیا به نوړی خخ کولې جوړه کی سپکه سلامانی مامنی با پکې کوزي نه پریدي او ماشاء الله بیا به راولي او دروازو کې به است دنه کی دته ویل شي حضرت انسان نو چې د لمنه واخلې کرچ کرچ کرچ دا څه شه دی ولقد کرمنا بنی آدم ها البته استثناء شته څه شي استثناء ده محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د غوخه استثناء ده کله چې اډو کې ده ماشاءالله خپل غټ اډو کې نو محبوب عالم هغه په خپل غاخونو خړل لاس کې را اوچت کا او غاخونو ورته ونسا دا سنت طریقه ده په غوخه کې دا استثناء ده دا استثناء ده نور انسان با په لاس باندې شی جوړي او په خپل به خوري د ډنګر او پشان خوراک بنئ او ناستا کولې طریقې سره ناستا ماشاءالله پیزار استره دا محبوب عالم طریقې خودلې خپل مخ نه خوراک کول په بسم الله سره خوراک کول د نړۍ خیال ساتل نه ډېر غټه نه ډېر وړه د حضرت انسان دی ولقد کرمنا بني آدم لقد کرمنا بني آدم غوا باندې چې نونه ډېره کې نو بیا ورته مشکلات شي هغه په ډېره کې نو بیا واپس وباسي بیا څک خپل کوشش کوي تبا سکے ولقد کرمنا بني آدم یوسف علیہ الصلات والسلام چې کله لاړو په دربار د بادشاہ کې چې کله ډوړې راوړې شو حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام ګوتې ښکته کړې الا بچا جی ورته ګوري او وخت کې ګوتې ونه ښکته او به خپړ ښکته کاو صرف حضرت یوسف علیہ السلام دا خسته مبارک ګوتې ښکته کړې ډوړې راوچته کړه باچا ورته ګوري و یار دا څونه خولي طریقه دی مو خو خپړ کته کو دیم پوریجو پسې څه شي کېږي د شیوال په شان نه شي څه د څه د څه د څه لار نه کېږي د یو بیا نه شي هاي هاي هاي نو ته شیوال نه ته مسلمانی ولقد کرمنا بني ادم پکار دا چې مسلمان روزي هم بده سي انداز باندې چې په ګوتو چتيږي ای خپړ ته ضرورت نه او بار کړ دې مونږ دې په وچو با په دریاب کې او روزي ور کړ دې مونږ دې وتا د پاکیزه سيزونو نه او غور کړ دې مونږ دې علا کثیر ممن خلق پډېرو هغه چا باندې چې مونږ پیدا کړ دې تفصیلا په غوروالي سره هغه دعا هم دا کنه الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا چا کې بیماری دی ولې دا ستاړه ته کرکا وکړه ناوې ته چې مخامخ موایا د سینې چې غریب خپه کی کنه ایو خدای والی زما په مخ کې ویل د شي خپه کړم نه نه لک پټي وایا کنه پټي وایا